د ټنګېدونکي او چې شوي خاورې نه پیدا کړی دی یعنی لاول سلیخناکه خټه وه او بیا وچه شوه د کودنی په شکل شوه د سې کلنګا یې کوله او پیریان مو د دې نه پخوا د ګرم اور نه پیدا کړیو او هغه وخت یاد کا چې ستاره پرښتو ته وي چې زه بشر پیدا کون کې يم د سلیخنا کې خټه د ټنګېدلې وچې خاورې نه نو هر کله چې زه برابر جوړ کړم او د خپل لوري نه پکې روح اوپکم یعنی سا پکې واچوم نو تاسو ورته په سجده پریوځئ مراته نه تعظیم او سلامی ده نو ټولو پر اختو ورته په جمع سجده وکړه خو یو ابلیس و نکړه هغه انکار وکړو چې په سجده کوونکو کې دې شامل شي الله ورته وی ابلیسا پتا سب آیسو چې سجده کوونکو سره شامل نشوي هغه وی چې زه هغه نیم چې داسې بشر ته د سجده وکم چې تا د سلیخنا کې خټه نه د ټنګېدلې اوچې خاورې نه پیدا کړی دی الله ورته وی چې خدا نو ته د دې ځای نه وځه ته مردود شوې او په تا به تر قیمته لعنت ورېږي هغه وویه زما ربه ښه ده ما ته د حشر تر ورځې پورې مهلت راکړه الله ورته وی خدا تا ته مولت دی تر هغه ورځې پورې چې د هغه وخت ما ته معلوم دی هغه وی چې زما ربا لکه څنګه چې تازه گمراه کړی یم نو زه به هم دغه سي دیو ته د مزکه په مخ ګناهونه خیسته ښکارا کوم او ټول به د سیل می گمراه کوم بغیر ستا د هغې بندیانو نه چې چون شوي نیکان دي الله ورته وی دا لار ده یعنی دا د حق لار چې نیغه ما ته را رسېدونکې ده زما په نیکانو بندګانو به ستا د زری عمره وس هم نه رسي مګر په هغې خلکو چې په خپله ستا پیروي کوي او ګمرا شوي وي او جهنم د دغه ټولو د وعده زیاده د هغه و دروازې دي بشک پرېزګار با په باغونو او د چینو په غاړه کې اوسیږي او ورته به ویلې شي چې ورننه وځي پکې یعنی په باغونو کې په سلامتیا سره بے خوفا بے خطرا او د هغوی په سینو کې چې سو بغض کې نه پرتوي یعنی خپل منځ کې په دنیا کې هغه به ترې نه مونږ وباسو ټول به د ورونو په شان په تختونو یو بل ته مخامخ ناس وي په هغه ځای کې به پر هیڅ قسم له تکلیف ناراضي او نه به ترې نه چرې بهر ایستې شي اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته خبر ورکا چې زه ډیر بخون کې زیات رحم کوونکی یم او زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی او دی ته د حضرت ابراهیم علی السلام د ملمنو قصه واوروه هر کله چې هغه څخه ورلل یعنی دا هغه خواله ورلل ورته وی چې پتا دې سلامي هغه ورته وی چې زمونږ تاسو نه ترهه کیږي یعنی یریګو دنا لکه تاسو زمونږ ډوړی نه خوري معلومیږي ملکی یې عذاب لراغلی خدای دې خیر په موږ چرته عذاب نه هغوی ورته وی چې ته مه ویریږه مونږ تا ته د یو خيار زوی د پیدا کېدو زیره درکو هغه وی چې ښا تاسو مال په دې حال کې زیره را کوي چې زه بوډا شوی یم نو لږ فکر وکړئ چې دا د څه زیره را کوي هغه یوې چې مونږ تعالی د یو ریښتینی سي زیره درکو نو ته نا امید کېږه مو هغه وی چې د خپل رب د رحمت نه لا بل څوک نه امید کېدی شي بغیر د ګمراهانو نه یعنی زه خو څه ګمراه نه یم مایوس نه یم خو هسې ویم چې طریقه به څنګه وي چې زما ماشوم پیدا شي بیا هغه ووې چې د خدای استازو تاسو په څه پسې راغلی هغه یوی چې مونږ په یو مجرم قوم پسې را لېږل شوي یو خو د لوط علیه السلام اولاد پکې شامل نه دی مونږ به هغوی ټول بچ کوو بغیر د هغه د ښځې نه د هغې په حق له خدای وایي چې مونږ تجویز کړی دی وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اوس د پنځمې رکو ترجمه نو هر کله چې زمونږ استاذي د حضرت لوط علی السلام کورنۍ ته ورغلل هغه ورته وی چې تاسو خو ناشنا خلک ښکارئ هغوی ورته ووی چې نه بلکې مونږ خو درته هغه څیز راوړی دی چې دیو به پکې شک کولو چې هغه د مجرمانو د پاره عذاب دی او مونږ ته ته یقیني واقع کېدون کې سیز راوړی دی او مونږه بالکل رښتینی یو نو د شپې په یو برخه کې خپل کور والا وباسه او تور پسې ورستو ورستو ځا او په تاسو کې د هیڅ څوک شاته نه ګوري په مخه نیغ دی روان وي او د کوم ځای په حق لسی درته حکم شوه دی ټول حل تلال شي او مونږ هغه ته دا فیصله ولېګله یعنی لوط علیہ السلام ته چې سبا راخیږي نو د دې خلکو جرړې به غوسې شي وي او په دې کې د ښار خلک خوشاله خوشاله راغلل دومره بې غیرت او بې حسه خلک وو چې دې ته هم نه کاته چې رڼا ورځ ده میلمانه دي او د قوم یو سپین روبه مخامخ ولاړ دی په دیو کې مشر کشر اړوونو د سره پکې د سړي زوی نو حضرت لوط ورته وویل چې دا زما میلمانه دي نو ما په ټولو خلکو کې مشر موي او د خدای نه وویریږي او ما میلمنو ته مرسوا کوي هغه ورته وی یګنې په خاطمون د خلکو د راوستلو نه منې کړی نه وي هغه ورته ووی چې دا زما لونه موجود دي یعنی دا د قوم لونه زما لونه دي دا د قوم زنانه زما لونه دي که تاسو خامخا سکول غواړئ یعنی نکاح وسوکئ الله پاک وی اے نبی یعنی محمد علیہ السلام تا په جون مې دی قسم وی یا غوی په خپل نشکی اړاند کانه شیو نو چې مر راخوت نا غوی وی چې غونیول نو مونږ پرې کلی اړولې کو او ټیکری مو پرې راوورول بېشکه په دې واقعا کې د عقل خاوندانو لا ډېرې ډېرې نښې پرتې وي او هغه تباه شوی کلی خو په یوه روانه لار باندې پروت دی بشک په دې کې مؤمنانو لا د عبرت نه خبرته ده او د بڼو سیدون کې هم ډیر ظالمانو نو منګه هغوی هم سم کړل او دا دواړه برباد شوي کلی په لوی لار باندې پراته دي اوس د شپږمې رکو ترجمه او د هجر خلکو هم زمونږ استازي د روغجن وګڼل او مونږ هغوی ته هم خپلې نښې ورکړې خو هغې خلکو ترې نه مخ وګرځول او هغوی به په غرونو کې کورونه کنستل او بیغمه به پکې اوسېدل هغوی هم سهار وخت کې یوې چغې راونیول نو څه چې ګټلیو هغه یې هیڅ په کار را نغلل او مونږ اسمانونه او مزکا او د دوانو مینز تر مینز سیزونه ابس نه دی پیدا کړي او قیمت خامخا راتلونکی دی نو ته په ښه طریقه سره د دیو نه مخ وګرځوه بېشکه ستا خدای د هر څیز خالق دی په هر څه پوهه دی او مونږ تا ته داسې وایاتونه درکړي دي چې مکرر لوستې شي او لوی قران مو درکړی دی تخپل سترګې قدر لهم په هغه سيزونو پسې مو پورته کوا چې مونږ د دې کافرو مختلفو قسمونو لا ورکړي دي یعنی د رنگ رنگ کافرو لچې مونږ سور کړي په هغه قسم خورونکو باندې چا چې قران ټوټه ټوټه کړي وو نو ستا پرب مې د قسم وی چې مونږ به د ټولو نه تپوس کوو د هغه کارونو په حق لا چې دیو کول نو تا ته چې د کوم کار حکم شوه دی هغه صفا صفا او روا او د مشرکانو پروا ملره مونږ تعالی د ملنډو کوونکو کسانو په مقابله کې کافی یو هغه ملنډې کوونکي چې د الله سره بل معبود هم مني نو ډیر زر به ورته حقیقت معلوم شي او مونږ ته ښه معلومه ده چې د دیو په ویناګانو باندې ستاړه تنګیږي نو ته د خپل رب پاکی بیانوا او د هغه حمد وایا او په سجده کوونکو کې شامل اوسه او د خپل رب عبادت کوا تر دې چې یقین درته مخې تراشي دا صورت مکی دی اوس د دې صورت د لاول رکو ترجمه دا الله په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مې ربان دی دا الله حکم بس دا دی راورسید نو تاسو ورپسې تلوار مکوئ هغه پاک دی او د هغې سیزونو نه ډېر اوچت دی چې دیوی ورسره شریکوي هغه پرښتې د وه سره په خپل حکم را نازلوي په چا باندې چې وغواړي په خپل بندگانو کې دی حکم سره چې خلک خبر کړي چې زمانه بغیر تاسو بل معبود نشته